نو قال ابو داود دا ام حبیبه کانت معتادتا جی قال ابو داود وزاد ایمو عینت فی حدیث دا قال ابو داود وزاد ابن عینا یعنی سفیان بن عینا فی حدیث الزواری ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري د زهري ټول تلاميذه چې ده هغه دا نه ذکر کوي یوازې دې ذکر کړه الا ما ذکر سهيل بن ابي صالح دا محبيبي بارکه دا سهيل بن صالح ذکر کوي نو دا په شاګردان کې یو مو نه ذکر کوي وروى العلاء بن مسيب عن الحاكم عن ابي جعفر چې سوده چې دا مستعاذ شو فامران نبی صلی الله علیه وسلم کله چې تیر شي تا ایام د حیز نو غسلک وصلت وصلت نور تعلیقات وروا سعید بن جبیر عن علی یو و ابن عباس دوا المستعاد تجلس ایام قرویا ایام الحیض هغه دې کې نه مو زو د سینه کوي نو او چې ایام الحیض ختم شي چې بیا دا معتادی د پروتس الی ایام عادتیا وکذالک روا عمار مولا بن هاشم دارنګ طلب بن حبیب عن ابن عباس دا ګڼ اثر شو او یا نه اثر شو وکذالک روا معقل خصابی عن علی داری وکذا روا شعبی عن قمیر امرات مسروق عن عائشہ قال ابو داود وهو قول الحسن وسعيد بن سعيد او عطا او مکحول ابراهيم او سالم او قاسم چې مستعزه چې دا تدع الصلاه ايام اقرايا حیز روزه چې هغه مزونه دي پریږي روزو قضا په لازمه خو قال ابو داود لم يسمع قتاده من عروه شيئا بغیر دی روایت نه نو دا علامه د چا اوله د امام ابو داود رحمت الله علی اول باب مناقض کړ او ردت لا یا معادتیا تدع الصلاه دا علامه د چا دی د معتادی معتاده چې دا د لفظ روزونه تجاوز د دمو شو نو معتاده شو نو ردت الى ايام عادتها عادت بدای چې دو زلاغ عمل بشوي افی قول یو زل دې دو زل عادت به جوړ شي هغه ته ترجیح ده دا مخکنه باب د چاو مستحاضه ده معتاده ده اوس دویم باب اقبلت الحیزه بس دا قانون شو اقبلت رفض راشي نو دا د محدثین په نسبان دي ممیزه ده اقبلت عنوان کې راشي نو ممیزه هغه عنوان کې راشي نو معتاده دا غیر صریح دی ناغه عنوان شو اقبلت لهذا تدعو الصلاه ایام عادتیا رد کی معتاد شوا اقبلت لهذا تدعو الصلاه دا علامه د ممیزه خدای نه په نظم باندې ممیزه حیثیت لري نه